شپږم سورت ده په ترتیب عثماني کې په ترتیب نزول کې 55م سورت پس د سورت هجر مخکې د سورت صافات نه نازل شوه نو په دې باندې تفریح وشوا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض محمدونم د دغه یو الله د پاره دی یا صورت کې رد شرکونو دلته کې عقلی او نقلی دلیلونه ذکر کړي داوه د صورت رد ده په ټول اقسام د شرک باندې که شرک اعتقادي دی او که فعلی دی او په شرک اعتقادي کې کنفي د علم غیب دی شالم الغیب یوازې الله دی او رات بکې په مشرکین بل کوا کې با پشپګ شپګ دیر سمات کې او مشرکین بل ملائک چې ملائکه د الله لونه ګڼلې سلام آیات کې عقیده کې هم د الله سره به څوک شریک نه ګڼي نو په عمل کې به هم نه فعل کې به هم نه چې بندګانو کم سستا حرام ویلي دا حرام نه دي رد نظر د غیر الله چې د الله نه سوا د بل چا په نام باندې نظر او نیاز مکوي 119 آیات 181 137 نه 145 ا دارنګي د صورت کې یو خصوصي مضمون لکه څنګه چې خصوصي مضمون عقبات سته دي یو بلم خصوصي مضمون پکې ده استدلال وکي الله ذکر د دلیلونو په څلور قسمه یو استدلال په تصرف د عیانو چې په دې تمامو سيزونو باندې الله یې په دې تمام موجوداتو عیانو زوات باندې جواهرات باندې زما تصرف دی دویم استدلال په حوالو د عیانو چې دې په حالات باندې زما تصرف ده دریم استدلال په سيزونو د خوراک څلورم استدلال په انقلاب د احوال سره اجمالی خلاصه د دې صورت دو حصے دے اولا حصہ 118 پوری دے کې رد شرک اعتقادي وکي مخکې بیان وشو او دلیل نقلی د ابراهیم خلیل الله نه چې مناظره به د خپل ابا جان او د قوم سره په 74 کې او ډېر عقلی دلیلونه به دویمه حصہ کې به بیا رد شرک فعلی مبارک عجیبا عجیبا صورت د ناشنا خلاصه تفصیلی په ولا حصہ کې شپږ بابونه نو خلاصه دا اول باب په دې کې پنځه خبرې دي داوا د توحید او په درې عقلي دلیلونه پیمداد دنم د الله چا مهربان رحمی خوی دې شروع کومه په سورۃ الانعام د دې مبارک سورۃ دریم حولها سبعون الف ملک ددنا تیر چا پیرا او یا زر ملائکو عجیب صورت ده او یا زر ملائک ته چا پیر د اعزاز د پاره یو ملک امراوړی شي خدا اولی او یا تر نه چا پیر دی دا د دې صورت اعزاز ده لکه یو عظیم یو شاهزادګی چې د دنیا رسختی څونه جن ور سره دا د قران شاهزادګۍ دا دا هغه مبارک صورت ده او یا زره ملائک ور سره راغلي یجاورون بالتسبیح ایواز اسیم ندی راغلی بلکې د سبحان الله سره د یو عجیبه خصوصي تسبیح سره دا صورت دنیا ته راوړې او یا زره ملائک ته چا پیرا دي علامه قاسم قاسمی دا حدیث نقل کړي ایو بل روایت کې دا سیم دي چې کله دا مبارک صورت دنیا ته راغته لقد شیع هذه الصوره ما صد الافق چې د دې صورت په جلب کې دونه ملائک راغلي د اسمان نه ما صدل افق چې ټول کناره د اسمانه پټ کړي وي ا طرف تم د اسمان کناره پټه دې طرف تم پټه څه چل وسه څنګه مده په دنیا کې صورت انعام موږ دنیا ته وړو او دې کې مسله پته وتاستو لګي د الله د توحید مسله پکې ده احکامات پدې کې نور کم دي معلومه ده چې موږ پیدا د سره پاره یو یا تاسو چې الله موږ پیژنو بس وما خلقت الجن والانس الا ليعبد الا ليعبدون سمانه ده الا ليعرفون چې خپل الله څخه کې وخلقت الخلق لاعرف تمام کناره د اسمانه پټکړي مستدرک د حاکم دا حدیث راوړی 3226 صفحه د انجیل کې علا شرط مسلم په شرط د امام مسلم دی دریم د یو عجیب خصوصیت چې په دې سره د جهالت جرګړې ښکارا کړې هم دی الله دا د جهالت جرړه دا دا دا دا دا نیواز ښکارا کړې نه دی بلکې الله د پرې کولو طریقې مو خودلی دا اعتراض دی نو دا جواب دا اعتراض دی نو دا جواب ابدا سوای ته دا سوای هغه بدا سوای ته دا سوای امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره کوي 130 نا خواته اخوا سورته انعام ولولا الله 130 نا خوا سورته انعام ولولا یو خصوصیت د دې مبارک سورته دام نه 50 شکل دلایل دي سلورم خصوصیت د دې مبارک صورت سلیریش اصول پکې دي سلیریش اصول پکې دي بسم الله الرحمن الرحيم دیکھ ہم درم عقلی دلیل اپدے کے ذکر دا علم دا اللہ دے پدریو سیزونو یعنی ستا دړ په حالت باندې الله خبر یعلم سرکم ستا د جبه په حالت باندې الله خبر وجهرکم ويعلم ما تکسبون په لاس او پوچ سکه پغم الله خبر انجام دا اغس چودیو پاگه پوره یستهزئون توقع کونی کی روح المانی دا سمانه کوي علم یرو ادا خلق نګوري کم اهلکنا چې سونه هلاک کړ دې مونږه دې کې تخفیفی دنیاوی دي دیم اعتراض وقالو سورۃ انعام اعتراض او جواب درو د طرف نه دا ویا غندون هم کار کوي نو د جرړې نه اګن دا ویا غلط جواب هم ختمي وقالو لولا انزل عليه ملک وای دیو چې ولنه نازلېږي په د باندې ملک وقالو لولا انزل علیه ملکون دا دیم اعتراض وای دیو چې ولې نشي نازلې ده په دبان یو ملک ملک ولې ناراضي سورته فرقان کې هم دا اعتراض وو مطلب دا یې کمل کرا غلې وې او په خپل صورت را غلې وې نو ثم لا ينظرون بیا به دیو تم یعنی ملک خو بد عذاب د پاره وې بیا به دیو ته اسمه مهلت نه وې دیم دا کملای کراغلی وی او دیو منل نه وی الله په دیو عذاب استیصالی راوسته اشتبا برا وسته په دی باندې ما یل بسون اچ دیو وس په کوم اشتبا کې پرات دی ولې کملک په شکل د سړی دی په بیا ویل چرو دا خو انسان دی نو سبل څه شي خو نه دی یعنی کله بشر په شکل راغلی وي دی ویل چې دا خو بشر دی نو نازل شو پا کسانو باندې چې ټوکې کړې وې د دیونه هغه عذاب چې دیو پاره پر ټوکې کوونکی قل سیرو تو ایزی پزمکا کې سیر د پاره د اعتبار یا سیر د پاره د استفسار لا یجمعنکم الی یوم القیامه صحابه ابو دردا و ایمن ناسو حسن لغیره هیره دا روایت تاریخ کې راځي ایمن ناسو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ناصابه د نبی په مجلس کې نبی علیہ السلام وخندل صحابه کرام یا رسول الله همیشه دی الله خندر وی الله را څه چلو شو نبی علیہ السلام ما باندې الله رب العزت د دوه کسانو چې یو ظالم مظلوم دی دغه حال الله را باندې منکشف فرمایا پیغمبر باندې چې دا سکیږي نو دا دته معجزه مرته ویلې شي دته وحی مرته ویلې شي الله رب العزت یو ظالم بل مظلوم هغه د الله مخله ظالم او د مظلوم په خپل مینس کې بکیړه شو کوم مظلوم به دستا چې هغه ظالم راخ کړ د الله دربار ته د الله مخه ته ودرو الله دې ظالم ما سره دا کړی دا کړی دا کړی نو الله به چې تا سره دا کړی نو وسه او د سره څه شه دی چې زه تعالی درکم یا الله د دې نیکي مال راکا ما مظلوم بوي ظالم بوي یا الله ما سره خو هیڅ شي نشته دل څه شي ورکم رپیږي باور رپیږي اوار چې زه دل څه ورکم نه الله بیا د مظلوم نه مظلوم څه در کې درلا څه شیخ ورسشته نه وای الله زما دا ګناهونه په انبار کا په سر باندې زما دا ګناهونه انبار کا هر سړی به پر ورځ قیامت کې دا وای چې یو بدی زمانه کم شي زما گناهونه پیغمبر کا وی رب ذل جلال قربان شم د الله نه نه صاحب په دې مظلوم سترګې بره کی پیغمبر خدا دا ټول حالات ورته خای صحابه سترګې بره کی زبردست بنگله بده ویني یو خکلی بنگله دروس دا قصه یې راشوا یا الله دا د چا بنگله ده دا د کم شهید د کم نبی بنگله ده نه بوي الله ورته په معافي د خپل د دې ورور چې ته د دې پر ورور ته معافي ورکړي هغه ما سر زله دې معاف کړو شه ته ير شکا ما سر زله دې معاف کړل خو چې الله دا زهره لرا کی الله به ایزا دا زستاشه وس دلتا اغا ظالم رپیگی رپیگی رپندے پیراغلے چوس بما سرسی کی الله به ظالم وس وس بس کیږي ابا یا الله هغه خو زباف او ته خو ډیر معاف کوونکې بس الله رب العزت بده ته وایزا چغه ته معاف کړې مام ته معاف کړې پر دې حق رورا د یاد لري د دې حدیث نه دمه پر دې حق چرته نه معاف کیږي کپره ده حقم الله معاف کین نو ګره ډیر د عدالت په طریقې سره د قانون په طریقې سره حددنا د الله د لوی رحم د لوی مهرباني كتب على نفسه الرحمه وي الله کې رحمت باندې می جوید الله رحمت باندې ګوري الله گواه ده کنه زکبل کم یو گواه راوړم دغه یو مسله علمی مسله ده چې د شی اطلاق په الله کې دی شی او کنه شی ابو حیان په دې زبانه وګوره بحر محیط اته ډیر باز کړه خواغوي دا د الله په اسماو کې نشته نو په الله باندې اطلاق د شی مکوي او هغه چاته چې رسی به د قران معلومه ده شو لئنذرکم به ومن بلغ چې زه پتا سو په دې باندې وای هغه چاته چې رسی به قران لکه موږ ته قران را ورسید نو گویا چې پیغمبر زمونږه بنفس نفیس پیغمبر زمونږه نذیر دی انکم لتشهدون آیا تاسو گواہی کوئے چنم اللہ آلہتن اخرى چه اللہ سرا قرآن او د سنت رسول ضروری دی ځکه پیغمبر تعالی بلغ ما انزل الیک من ربک دارنګ نبی علیہ السلام د بخاری حدیث دی بلغوا انی ولو آیا زمان رسوی اگر که یو آیاتی وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج بنی اسرائیل خبره کولای شي چې د قران او سنت سره خلاف نه پدې کې حرج نشته نو چاته چې د قران یو آیات ورسه تر قیامت پورې فکانما قد را محمدن وسمع منه علامه قریزی وای چې قران چاته ورسه د دې سدا لکه ګوي چې د محمد رسول الله په خپل سترګو لیدل دی او داغه نه اوریدل دی دا ته نه ګوره الله سوي لئنذرکم به عبد الله ابن سلام خبره مخکې نقل شوی و آیا کسان چې تاوان کې ورزول دي خپل ځانونو لرا یا الله نو چې پیغمبر پیژنې دمنې ولې نه وای ظالمانو ځان په تاوان کې وګرځاو فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نه راوړي ختندرواله وین او نه انه په خپل هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع نه کوي په خپل هم د پیغمبر خدا خبره نه مانی نور منه کوي په خپل نه مانی خدا سره په دنیا کې او ابو طالب څوک ابو طالب بنور خلق د نبی علیہ السلام د zarar نه منه کول چې نبی ته وسنه وای په حق نبی دی په حق رسول دی په خپل نه منه لاله الله قریش مکه رالل سنادی دی قریش غټ غټ خلک رالل ابو طالب کیناو زکه غټ ډیر لوی حیثیت لار په مکه کې وی ابو طالبا ستاسو کوری نه د مشرای کوری نه دا تاسو زمو مشران راغلی ستاسو په کور کې دا یو سړی پیدا شوه دی منګه امرسوا کو ظالم خراب تراب که مونږ هم تبا کړو تاسو هم تبا کړئ زمونږ الہه رسوا کړل زمونږ الہه د خلکو په نظر کې سپک کړل نو ابو طالبہ تاسو مونږ ته تاسو خاندان راته دروندې تدا خپل واره قرالار کا بس مونږ ته د سنوي ځان لچ څه کوي کوي با ابو طالب محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ورواره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سره کاکاجی ورارستا د قوم مشران راغلی او دغه هغه ټوله خبره ورته وکړه نوراره دا خبره زموږ د برداشت نم بهر ده کته د خپل میشن نه لقلار شنو څنګه وي خو ډیر په نرمۍ سره ابو طالب نبی علیہ السلام ته سخت خبره نه دا کړې دا خو وجه ده چې پر تمام جهنم کې با د ټولو خلکو نه سپک عذاب دی چای د ابو طالب وي صحیح حدیث دی چې د اور پړې به اغوستي او داغه نه باندې د دماغ څخه کوي هټ کیږي به الله وکړه چې دا نرم نرم خبرې نبی عليه السلام ته وکړې نبی عليه السلام ته روان شو ویل تر دا الله امن مال پکار دی یعنی ستا ما ته نظر چپ شو وکړه چې نبی عليه السلام ته روان شو ولېخ پیا بل په نبی عليه السلام پسې لاړو ویل واپس راشه زغپل خبره واپس اخلم او عجیب اشعار ویلی چنن د هر هر سیز او د هر تفسیر د هر مورخ د پانو زینت ده معلومی کی دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دړنه قائل وو خو غاړی نه خو دا جوړ شنو بیا نه جوړ شي شه اے چې نه جوړ شنو جوړ شي ځکه الله سره تعلق شي کنه او چې شه بیا جوړ شنو بیا نه جوړ شنو اقا شی اقا مرضی هغه په خوانه و انهم لکاذبون او یقینا دیو خامخا درو جندي زمونږ دا حالي زلزلہ چراشی زمونږ سه حالي الله توبه توبه آیات الکرسی دا سنه مخکی کی خدای ته علم کله کلمه وایو کله آیات الکرسی وایو څوک پر پیسې سندي او چې کله زلزلہ لاړه ها ها ها ها اول خلک خان دی ګوره د زلزلہ کې تاسو ځکه چې خلکو نه قسمه قسم ایو زیړ شوی د چا رنگ زیړ شوی چا څه ویلی نو بس خو چې زلزلہ ختم شونه بیا خندا شروع شي دا زمونږ د تباہی او د بربادی یو سبب دی وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا او اې دیو چې نه ده دا مگر ژوند زمونږ د دنیا دی وما نحنو بمبعوثین او نه موږ بیا د پورته کړې شوونه دې کې زجر په انکار د قیامت ولو ترا او کتوینی کله چې دی ودرولې شي په پر رب باندې نو وای بالله